اعتبار د مضمون سره سلوري سیوا اوله حصہ کې د الله رب العالمین وحدانیت ذکر کېدو او هغه درې بابونه وا اولنی باب کې شل آیاتونه پای کې د دریو ډلو بیانو بطور تمهید او نمونه دویم باب کې اصل داوه د توحید پای باندې دلایل عقلیه ثمره او نتیجه د دلایلو زجر او بشارت دفع د شبهه او د وهم بیا د کیف تکفرون نا سلور نعمتونو په انسان باندې د نشنا مشتاګړې د دنیا منافع می ستاله لپاره پیدا کړې دي تاسو نیکه آدم علی السلام می معزز ګرځول او ملائکو کې او تاسو نیکه آدم علی السلام نه لغزش شو خدای شو هغه می ورته معاف کړه بیا د یا بنی اسرائیل نه خطاب خاصو پس د خطاب عام نه دریم باب دا اولی سی شروع شو پای کی دری پلیتی د یهودو تحریف کتمان حق ترک عمل مقابله کی دری صفات د مؤمنانو صبر صلات ایمان بالاخره ته اوس د دې ځای نه آیت نمبر 47 هو سلوختم نه خطابات ستا شپږ ځل خطاب دی بنی اسرائیل ته هر یو خطاب کې جدا جدا خبرې دي اولنی خطاب کې اته نعمتونه او دعا عذابونه ذکر کړي اولنی خطاب کې اته نعمتونه اولنې نعمت نجات من فرعون یو کم 500 آیات کې هغه ذکر کړي دویم نعمت نجات من الغرق چې تاسو دشمنان می غرق کړل تبا کړل فرعون او داغه لخر او تاسو می بچ کړئ آیت نمبر 50 پنځوسم کې وای فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون دریم نعمت ذکر کئی آیت نمبر 53 در پنځوسم کې وَإِذَا أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ تاسو سره د ژوند تیرولو لپاره صلاح عمل نو سداسي سیز نو چې تاسو باغی باندې ژوند تیر کړی وي نو تیار قانون می د لدر کو د تورات په شکل کې دا زما نعمتو سلورم نعمت سلور بنو سماعت کی فتاب علیکم عفان القتل پتا سبانی یو بل قتل اول واجب شیو نو تاسو می معاف کړی او قتل هغه می در نه ختم کو لره کو پینځم نعمت شپږ پندوسم آیات کې چې ها انفجار العيون من الحجر د کاڼي نه تاسو لا چینه روان کړي او دعا زابونه ذکر کوي کله چې د نعمت دا شکریو کا دعا زابونه ولا ورکل اولنې عذاب یو کم بنځوسم یو کم شپېتم کې نو دا اولنی خطاب مختصرا خلاصه ما ویلا ترجمه دویم ځل لفظ یا بنی اسرائیل دا د پاره د تخویف ته یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت یلتی انعمت علیکم چې په ټول عالم می غوړه کړی وای ځکه په ټول عالم کې نبی علی السلام او صحابه کرامو د بای باندې خو غوړه نو واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ویرګه دا ورځینا چې بدلوا نشي ور کولې او نفس په بارا د بل نفس کې څه شي په دې آیت کې الله رب العالمین سالور لارې په دنیا کې د انسان د خلاصي د پاره یي یو دا چې داغه څوک چې نیولې گرفتار کړي داغه په ځای باندې بل سړی ورته کې نه یره وای دا ګډا دې ضعیف ته کمزور دې د په ځای باندې دا سړی کې نه وا دویم دا دا الله رب العالمین اغلار بندي لا تجزی نفس عن نفس شیئا یو بل په بدله کې کیناستل نشتا دویم دا چې د کلی ملک چیرمن ایم ان ای او ایم پی ای او دا سينور هغه سفارش کی بوزي نو هغه ته لکه زما سړی دی پرېګی دا الله وی لا يقبل منا شفاعتن انت بزور خلاصولم نشتا دریم دا چې چانی ولې نو هغه پیسې ورکی خډیر مال دولت ولا ورکی نو را پریدي ولا یوخذ من عدل الله وی زما دربار کې پیسې هم نه چلیږي چې بدله به نشي ور کولې او نفس په بارا د بل نفس کې څه شي ولا يقبلوا منا او نوا قبول کړي شي د نفس مشرک نه شفاعت شفارس ما سوره فاتحه کې ویلو دا د شفاعت تفصیل کوم نو مختصر وېما شفاعت په دوا قسمه دي شفاعت و اخلاصول وتا نو شفاعت په دوا قسمه باندې یو د ویل کېږي شفاعت اذنی شفاعت اذنی دیتا وای چې الله رب العالمین چاته اجازه تو کی کته څوک د جهنم نه خلاصې نو خلاصول شي آیت ویل کی شفاعت اذنی لیکن دا هغه لپاره شرایط دي اول شرط دا دی چې الله رب العالمین اجازه تو کی دویم شرط دا دی چې اول شفاعت به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي لکه نبی علیہ السلام فرمای انا اول من یشفع دا اول دا چانیم چې شفاعت بکوم دریم شرط دا دی چې شفاعت بکی قیامت کې دنیا کې شفاعتونه نشتا سلورم شرط دا دی شفیع شفاعت کون کې دا به دنیا نه پاکی دي توحید باندې تللی مشرک شفاعت نشي کولای او پینځم شردا چې مشفوله چاله چې شفاعت کیږي هغه به هم واحد وي مشرک له شفاعت نشته شفاعت یې اذن لپاره پنځه شرطونه دي بیا وایم یو دا چې الله اجازه تو کی دویم دا چې اول شفاعت به نبی علی السلام کوي دریم دا چې شفاعت به قیامت کې کی کیږي سلورم دا چې شفاعت کوونکې به موحد وي مشرک نشي کولای او پینځم دا مشفوع له چاله چې شفاعت کی هغه به موحد وي مشرک لنه کیږي چې دا پینځه شرطونه پوره یې نو بیا شفاعت کی دی شي اوس دا الله اجازه نه کړي نبی علیہ السلام لا شفاعت نه کړي قیامت نه راغله د شافعی او د مشهور د توحید پته نشتا د جنت لو پته نشتا او دی وای وای زما پیر صاحب زما شفاعت کوي دا زما مهربان شفاعت به قیامت کې کیږي دویم دې شفاعت قهری شفاعت قهری دی ته وای چې په زور د الله رب العالمین سو خلاصول کولې شي او کنا دیتا ویل کی شفاعت قهری قران کریم یو زاینا په ډیرو ځایونو کې په دې باندې رد کوي چې په زور د الله رب العالمین نه سو خلاصول نشي کولای زداغي او سو نمونه پیش کوم سوره بقره آیت نمبر 255 ګورئ دو سوا پینځه پنځه سمایت آیت الکرسی الا باذنه مگر په حکم د دې الله باندې مال ذلذي يشفو عند احكم سوق دي هغه کاس چې شفاعت وکي د الله سره الا باذنه مگر په حکم د الله باندې الا باذنی مگر په حکم د الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه نبی د شفاعت قهری چې په زور د الله نه سو خلاصول نشي کوله دارنګي سوره انعام آیت نمبر 51 یو پندو سم ګورئ سورۃ الانعام ومه سپارا سورۃ الانعام آیت نمبر 51 یو پندو سم مگر هغه څوک چې ونسی د رحمان ذات سره لوز د توحید معنا دا چې عقیده د توحید وی نو هغه شفاعت کولې شي مشرک شفاعت نشي کولې د مشرک د پاره شفاعت نکېږي دارنګي سوره روم دا به تر اخره پورې داسې چلیږي نو کوشش کوئ د سوراتونو نمونه یادوي فاتحه بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف راد ابراهیم هجر اس یاد کئ بیا به درته اسانه سپاره وا پیجنې سورات به پیجنې سوره روم یوشتمه سپاره دیار لسمات سبحانه و تعالی ما یشرکون پاک دی الله د شریکانو نه ولیم دا الله رب العالمین سره نور شریکان جوړ کړي وې زما شفاعت کوي او ما وخلاصي پنجاب کې بریلیان وای جو پکړې خدا چړای محمد جو پکڑے خدا چڑائے محمد جو پکڑے محمد چڑائے گا کون وی چې الله اونی سی محمد علی السلام به اخلاص کی چې محمد علی السلام اونی سی نو دا غره به سو خلاصي الیاذ بالله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه د الله نه اوچا تکړه نو دا نه چې توایب زما شفاعت بکیږي او مونږ ورجاو هیڅ نه کې ولا يقبل منا شفاعتن نبا قبول کړي شي د نفس مشرک نه شفاعت ولا يؤخذ منا عدل نبا غسل شي د دین سفیدیا ولا هم ينصرون او نبا د امداد کړي شي الله رب العالمین وای چې د خلاصون کملار دي هغه ټوله بند کړي د مشرک د پاره وایز نه جناکم من آل فرعون او سوالنی نعمت ذکر کړي نجات من فرعون ظالم بادشاہ در باندې مسلط شوی فرعون داغه نه مخلاص کړي پرې خو دې به جنکه تاسو او نساء خزي ورته وي په اعتبار د ما يكون سرا چې رستو دای نه خزي جوړې دي نو دیو چې ورته نساء وي یا دیو معنا ويستایون نساءکم پرې خو دې به بیا یا کول به نساکم خزستاسو کله بچ د چا بچي پیدا کېدو نو پولیس به ورته ولاړو ای بدا قتل چې دا الګ دیو کچینه دا بیزتی وا دا اولاد د بنی اسرائیل ولې حلالولو بعضی خلک وایي وای نجومیانو ورته ویلو چې یو الګ به پیدا کیږي او هغه وتا نه بادشاہي یادي خدا خبره غلطه ده ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتا کاهنن او عرافن فصدقو بما یقولو فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت تی کم سڑے چی دے عراف لرالو ترویتی لا کاهن لرالو او داغه په خبرو یقینو کو د نبی علیہ السلام باندې کفر کو دیو جنا دا خبره صحیح نه ده چې نجومیان ورته ویلو اصل خبره سوا اصل خبره داوا دوا خبرې دي یو خدا چې کله ابراهيم عليه صلوات و سلام دا سره بیبي را روانه وا رضی سارا رضی الله تعالی عنها لار کې یو ظالم بادشاہ نو چې کما خزه به داغه خوخه شو نو هغه به ځان سره ایثارو لا هغه ته به لاس چولو ها چې چا به خور سره نکاح کړي وا نو هغه ته هغه ته وسنه ویلو ابراهيم عليه صلوات و سلام چې کله تیرې دو داغه د بدعملۍ اراده وکړه الله رب العالمین داغه لاسونه شل کړل نو بیا معافی وغوښته دوباره بیا داسې وکړ بیا دغه شان شو پدریم ځل بیا معافی وغوښته او بیا ولا دا بادشاہ لوروا حضرت هاجرہ هغه ولا ورکه ابراهيم عليه صلوات و سلام تا ابراهيم عليه صلوات و سلام خپل بيبي ته وي خپکیګه ما ستا په بچو کې به الله رب العالمین یو ماشوم پیدا کړي ستا په اولاد کې هغه ول دین بادشاہي علی نو هغه خپل زامنو توکړه ای خپل توګه او داسې را روانه و د فرعون مصر په وخت کې دا خبره ډیره زیاته مشهوره شوه ځکه فرعون به د مصر هر بادشاہ ته وی د موسی علی السلام دور کې چې کم فرعون وو دا غنو مصطف د پلار نوم یو ریان دا ولید او دا غره پلار نوم ریان نو کله چې د د په دور کې دا خبره مشهوره شو ولید ابن مصعب ابن ریان دا غنوم ولید د پلانو مصعب او دا غنوم ریان کله چې دا غ دور کې دا خبره مشهوره شو نو هغه د دام پتا وا چې دا خلک د پلار نه کنه کوم خبرو کې ناغه دروغ نیوي نو دیو جنې دا بچی حلالو شروع کړ او دا کوي بچان د خپل بچای د بچکولو د پاره پردي هلی بچي حلالي دارنګ دویمه وجہ فرعون خوب لیدو او پای خوب کې د بنی اسرائیل د قرون نور راو چت شو د فرعون محل په لپیټ کې واغستو سهاري معبرین را جمع کړل چې د دې تعبیر را لواسي لکه سوره صافات کې براشي چې ابراهيم عليه صلوات و سلام یو سل شپږم آیت کې دا غمخ کې هغه بچي حلالولو الله رب العالمین بچ کو ان هذا له البلاء المبين الله وی دا لوی امتحان ښکار امتحان دی وفي ذالکم بلاء من ربکم عظیم پدارنګ کې دو کې امتحان استاسو درب د طرف نه لویا وایس فرقنا بكم البحر دویم نعمت ذکر کوي نجات من الغرق چې استاسو دشمن هغه می تباہ برباد کو او تاسو لمه نجات درکو تاسو می خلاص کړي چې مضاف مضاف له ذکر شي د علما خبرې دي خاصه مختصرا دي درته ما نو مضاف له خارج وي د حکم نه مطلب دا د نوې د قاعده مطابق فرعون نه دی هلاک شوی ځکه آل فرعون الله وی غرق مکل آل د فرعون یعنی فرعون نه دی هلاک شوی بلکې آل د فرعون هلاک شوی دی د دیو جنا د منطقيانو مشر دی محقق دوانی ورته وي هغه محقق دوانی او رساله ولیکلا نجات الفرعون چې فرعون بچو دی ولی قران کې الله وی چې واغرقنا آل فرعون او دا قاعده ده هغه مضاف الیه نه هغه د حکم نه خارج دی نو معلومیږي دا چې هغه نه دی هلاک شوی مولا علی قاری رحم الله پاغي باندې رساله ولیکلا فر العون من نجات فرعون او پاغي باندې ردونه وکړ خدا غریبانان چونګې د قران نو خبر نه قران کې الله رب العالمین سوئی وګورئ سوره یونس یو لسمه سپارا آیت نمبر 90 نوی نمبر آیت وګورئ د منطقيانو مشر غریب یو لسمه سپاره نه ویلې دارنګي سورې بني اسرائیل پینځل لسمه سپاره یو سل درې ما پورې 103 فارا فاغرقنا هو ومن معه جميعا فاغرقنا هو ومن معه جميعا غرق موږ دلرا سوچ دې سره وونډه الله وې ټول وی تبا برباد کړه نو ها د دینه دا معلومه شوه چې فرعون هلاک شوی دی غرق شوی دی دارنګ سورې قصص کې به عمر راشي سلوختم آیات کې فاخذناه وجنوده فنبذناه في اليم الله وي مونږ ونیول دلرا او لخر د دلرا نو اومه غرزول په دریاب کې 40 نمبر آیات سورې قصص اوس د دې قاعده سره وسګو نو موږ مخکې ویلو چې د نحویانو منطقیانو قاعده اکثری وی کلی نه وی ضروری نه ده چې موږ با قران د دې قاعده مطابق کو نه که قران سره قاعده جوړیږي خو ډیره ښه غنی پریدو وای زمونږ استاد محترم فرمایل وې دلته معنا ممزوجه ده ګډه وډه معنا نو معنا دا شو واغرقنا لفرعون غرق مکل فرعونیان نو په فرعونیانو کې فرعون هم راغی او دا آل او دا ملګری هم راغی ثم تخذتم العجل بیا تاسو نیولو سخلرا په خدای توب من بعده پدتل د موسی علی السلام نه کوی توتا وانتم ظالمون او یی تاسو ظالمان دا هغه سخه په خدای توب سره ونیو سوره مریم او سورې طه کې به تفصیل راشي او دا مرض دا په اندوانو کې نن سبا موجود دی فرعونانو کې هم یو دا مرض وو آی به چې کله برج سور نور تراشی نو افسنا بخی دا برجی سور تعظیم شروع کو دا سور شکل په دنیا کې هواوا دا غي عبادت شروع کو دا الله رب العالمین په دې باندې رات کړي او دا رسم بیا عرب لراغه لکه رسوم جاهلیت کې علامه نجم الدین پر اړه ذکر کړي چې کله به باران نکېدو نو عربو د غوا لکې پورې به واخو تړل او ور به وتوا چولو او دا غینه به دی به چې بیا باران کیږي دارنګ دا رسم دا رواج بیا په اندوانو کې رالو د اندوانو یو کتاب دی وید نوم دی په هغه وید کتاب کې پنځمه صفحه کې لیکل دي وای دا زمکا د غوی په خکر باندې ولاړه ده او کله چې دا غوی ستړی شي نو د یو خکر نه چې بل خکر ته اړای نو په زمکا باندې زلزلہ راشي دا کله چې په غوی باندې غوی منډ راځي ان بیا هو بس ټول دنیا تاویږي را تاویږي دا د هندوانو په کتاب کې لیکلی وو خو به تحقیق د مسلمانانو په کتابونو کې مرادن نشو او د ډیرو مسلمانانو دا عقیده جوړه شو اوس هم د ډیرو ګډېګانو چې د قران نه خبر نه لري دا عقیده او نظریه ده وای غوا دا زمګه د غوي بخکر ولاړه ده او دا زلزلہ زګر راځي چې یو خر نه بل خر تاړي دا د هندوانو عقیده ده او مسلمانانو کې را دن نشوا ها هندوانو هغه د غوا ډیر قدر احترام کولو هندستان ته کله چې اکبر بادشاہ بادشاہي شروع کړه نو اول کې هغه ډېر دیندار وو او دومره دیندار وو چې هغه سره علما مرګري شول مولانا محمد طاهر پتنی رحم الله هغه ور سره مرګري شو نور علما مو هغه په سر باندې پټکې نه واره دا اکبر بادشاہ دې تپوس کوي ورته وایي چې دا پړکې ولې نه دیواله او ته وایي ما قسم کړی دی چې تر څو مې د دې ملک نه بدعات او رسمونه رواجونه نه ختم کړي نو زما چرې پړکې ونوا نو اوی خان حاکمانو گورنرانو ته حکم وکړو چې شیخ کم یو شي ته بدعات وایي اختم کړي هغه رسم هغه رواج ختم کړي نو په هندستان کې د غوام حلالول شروع شول او دارنګي د شیعاګانو هغه رسمونه رواجونه ختم شول ماتمونه ختم شول چې څومره غلط رسمونه هغه ټول ختم شول وخت تیرې دو تیرې دو یو دور داسې راغی چې د اکبر بادشاہ دربار ته شیاغان را دن نشول شیاغان مولیان او داسې مولیان عام مولیان هم نو یو باغې کې داسې عالمو چې هغه په دوو جلدو کې تفسیر لیکلی او دا غینوم دی تفسیر بینوکت دا سی تفسیر دی چې په ټول تفسیر کې دا غف الفاظو کې د نقطې والا لفظ نشته بے بگی نشتا تے بگی نشتا سے بگی نشتا جیم بگی نشتا خے بگی نشتا زال بگی نشتا قاف بگی نشتا او دا سه هر هغه لفظ چې دا غیر پاسه نقطې وی یا لاندې په ټول تفسیر کې دا غو په تفسیر کې د نقطې والا لفظ نشتا په دوو جلدو کې تفسیر لیکل لري او اگر اذن نشول او هغه د اکبر بادشاہ ته ځان ډیر نږدې کو شیعاګانو همیشه لپاره مسلمانان تبا کړی دي دای سوګړل هندوانو ولا پیسې ورګړي ها او ورته وی چې تاسو په اکبر بادشاہ باندې د غوا حلالول بند کړئ داغي خو پیسې ورګړې پیسې واغستې او اکبر بادشاہ دومره لوی او دیندار بادشاہ چې نیمه شپه به عبادت کولو نیمه شپه به الله ته ولاړو دارنګې د جمعات نه چې بهر راوتو علماء له به سپلې سمولې او د شپې شپه تیر شو سحر شیاګانو ورته وی وای بادشاہ سلامت بیگا می خوب لیدلې ده ته ودې او ما خوب لیدلې وای څه خوب وای خوب کې راته فرشتہ رااله او ما ته وای چې اکبر بادشاہ ته وایا یا ایو البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فما واكم السقر ځان نه جملې ولا جوړ کړې انسان غوا حلال نه کی کغوا نه حلال کنو ځای باندې جهنم شي اکبر بادشاہ ښا په ما باندې وایراله وي او د شپې پرشتہ راغلی و او ما ته ویلو چې اکبر بادشاہ ته داسې وایا عبدالرحمن بابا وای وای چې به علم شیخی کار دی بس هم دا کو پرې بسته نو عالم فنو نو علم چې نه نو دا هغه د انجامي د فورن آرډر کو وې د واز زما بند شو د شیاګانو ماتمونه شروع شول او څومره چې رسمونه رواجونه هغه بند کړو دوباره شروع شول محمد طاهر پتنی رحم الله ته چې پته ولګی دا هغه روان شو چې زم چې تا په ما سره لوس کړو نو کله چې شیاګانو ته پته ولګی دا هغه په لار کې شهید کړو بیا پرې نه خورو او په دې طریقه په هندستان کې د غوا زبا بند شوا او دا اغي یو چال جوړ کړو دارنګي قران کریم په دې باندې رات کړي بیا موږ معافي وکړه تاسو ته رسو د دینا لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ او شکر دا ډېر لوی صفت دی چې چاله الله ورکی چا در سره احسانو کو دا شکریا ادا کا چار لمال دولت درکو داغه شکریا ادا کا چار ته قران خو د عقیده درته خو دا ایمان درته خو داغه شکریا ادا کا دا نه چې داغه خلاف پروپاګاندا کې نه چاله د قران زکو علم دې زکو سترګې دې کولاو شي د رسمونو رواجونو نه بچوي دا غلط عقیده نه بچوي نو دا شکریا ادا کا لعلکم تشکرون اذا فراج تاسو شکر باسئ دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله سوچ چې د خلکو شکریا نشي ادا کولې هغه د الله شکریا نشي ادا کولې وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ کله چې ورکو موږ موسی عليه السلام له کتاب دریم نعمت اعطاء الكتاب کله چې ورکو موږ موسی عليه السلام له کتاب والفرقان فرقونګه بمن حق باطل کې کله چې وې موسی عليه السلام خپل قوم ته یا قوم انکم ظلمتم انفسکم وا قوم یقینا تاسو ظلم کړی په خپل ځانونو باندې بیرته خاله کوم الا په سبب د نیولو تاسو سیل رب خدای توبه سینم علاج وکړل دام تبای کړی دا او تفسیر قرطبی تفسیر ازوار بیان دواړه ذکر کړي هاوی دای د سخی عبادت شروع کو او چې څنګه عبادت شروع کو نو عبادت سره سره ګډاوم شروع کړه ها او دیو جنا علماء وای و اما الرقص والتواجد فاول من حدث اصحاب السامری لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار وای رقص او تواجد وای او سره کوي کنه هاله کوي پیر سے په وجد کې راغله دی ګډا بکئی دا خو وای جدا دی او جدا خوان دی ګډا کې خو پت خوان دی ګډی کی وا او الوی مون ذکر کو دا ذکر بداسي نبی علیہ السلام او صحابه چرته دا ذکر کړل په ګډا باندې چې ته ذکر لګړېږي نو هغه وایي تفسیر اضوال بیان او قرطبي وای ا دا رقص ګډا او وجد بزان راوستل چې وای مونږه بیوش یو بزان نه پویو دا اول دا صاحب سامری وو د سامری ملګرو داسې کړیو یعنی د فرعون د موسی علی السلام چې کوم بنی اسرائیل وو هغه داسې کړیو ځکه چې هغه لسه جوړ کړو نو هغه ول په ګډا وتل قامو يرقصون حواله ويتواجدون فهو دين الكفار وعباده العجل وياغي ودرېدل چې د دې سکینه غیر چاپیر داسې ګډېدل او وجه دی په ځان راوستو نو دا دین د کافر دی او عبادت د سکیو د دیو جنا د مسلمان شان دا نه دی چې دی با د ذکر په وخت کې ګډا کوي څنګه چې نن باندې پیرانو د ځان نه حلقې جوړ کړي نو چې ورشي خلک نو چې جذبه کې راشي نو هغه په ګډا شي او بیا داسې بګړاشي پټکې یو طرف پروتي پنځه بل طرف پرته او دې بل طرف پروتي دا ذکر بدی ته وای دا دین بداسه او شرمونو باندې دینو شرمولو او بار دنیا کې خلک وای چې ګنې دین داسې دی فتوبو الی بارکم فتاب علیکم نو مهرباني وکړه پتا سو انه هو التواب الرحیم یقینا الله دې توبه قبلون کې مهربان دا توبه قبل اول سو مهرباني ده الله سوا په دې ځای کې بعضي خلک لګیا شي چې کله د قران درس کوي اوسم بعضي استادان نو هغه وای هيره وای او یا زره کسان ورسو او یا زره کسان ورسو نو استاد سیو چې او یا زره کسان ورشي دا مهرباني ده دا خو تمام برباد شو څنګه الله وی چې مهرباني وکړه په تاسو واسي سوینو غریب علم کوئی نه کنا د علماء د قران د علماء سره خو کینی نه دای سره خو دشمنی کوي نو چې څه کتاب لیکلی نو د غریب او مداغی نه مجبور شي هلو کته پوسټ نه وکي استاد داولې وي او یا زره کسان چې ورشل دا خو تباہ برباد شول یاره وې سوګونو پلاني تفسیر لیکلی نو تفسیر غلطی دی نشي تفسیر والا خو انسان دی او انسان نه غلطي کې دی شي یاره وای فلانی عالم او فلانی تفسیر لیکلی او فلانی تفسیر لیکلی دا هغه تفسیر غلط نه یو اداسي یاره بس سوکونو تفسیر لیکلی دي لکه پنجاب کې یو سړیو او هغه چا سره نو کرو نو کلی ملک ورته خط راولې ګلو او ورته وای ځان را ورسوا خزه کونډه شوی دا هغه مشر ته وی مشره مال چټی راکا ولی وی زما خزه کونډه شوی دا ناغه ته په خندا شو ته لیونی ته په خو دې ولی وای خزه والا کونډه شي چې سړی مړ شي خاون مړ شي نو ته ژوندې نو خزه څنګه کونډه شو هغه نه نه نه ملک صاحب کوډ نه مار نه نه ملک صاحب کوډ نه مار نه نه ملک صاحب دروغ نه وای د کلی ملک صاحب دروغ نه وای یو خدا سي هیره وای په تفسیر لیکلی نو د تفسیر نه مجبوری نو خپل هم الله عقل درکړي کنه چې او یا زره کسان ورشول نو دا او تباہ برباد شو دا مهرباني شو او ډېر خغه مولیانی هي چې دا ځای د قران درس کوي دا وی چې او یا زره کسان ورشول ډیر افسوس خبره ده د قران نه ځان خبرول پکار دي دویم دا چې بنی اسرائیل د یعقوب علی السلام اولادو او د موسی علی السلام او د یعقوب علی السلام په میاس کې پینځه پښتو زګا د موسی علی السلام د پلار نوم عمران دا غره پلار نوم قایس دا غره پلانو خضر دا غره پلانو لاوی دا غره پلانو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام موسی ابن عمران ابن قیس ابن خضر ابن لاوی ابن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نو په دې پینځو شپږو پښتو کې هغه او یاو زرو ته څنګه ورسېدل دا سره پیر بابا نوسیو چې کم طرف زی په کومه کوسه ګرځي چې ګورې نو د پیر بابا نصیب دا پیر بابا نصیب دومره ډیر دی نو دا بن اسرائیل دا څو دومره ډیر شیو نه دا ټول دروغ دي اصل خبره دا ده چې څنګه هغه یو بل پسې تور راوغستا دا الله حکم یې ومنلو الله ورته باس تاسو زما خبرو منله فتاب علیکم الله مهرباني وکړه پتا سو او وی چې بس ما وجنه انه هو التواب الرحیم یقینا الله دې توبه قبل اونګه مهربان وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ کله چې وې تاسو اے موسی علی السلام هیچره موږ تصدیق نه کوستا حتا نر الله جارتن تر دې چې وینو الله مخامخ وی الله پاک دې موږ سره مخامخ خبرې وکړي سوره اعراف یو سل پینځه په سماعت ګورئ نامه سپارا سورہ اعراف آیت نمبر 155 یو سل بیزه پنځه سمات وظللنا علیکم الغمامه سورې راوست مونږه پتا سبحانه دوري عظیم شپږم نعمت تذلیل الغمام په میدان تی کې ولاړوي کپرین سوځې دي او ما در باندې وریاض راوستا سورې راوست مونږه پتا سبحانه دوري عظیم وانزلنا علیکم المن والسلوى هو نعمت وما ظلمونا او دای ظلم نو کړي په مونږ باندې لیکن موږ په خپل ځانونو ظالمان ترنجبیرو مړ ځان ورکل زکه یو بغړو بل بسپورو دیو جن نبی علیہ السلام په کوچ او دا کجورا دواړه یو ځای خړل زګا چې کجورا سپوره ده او کوچ دا غور دي نو د دې لپاره دا دواړه یو ځای کول چې اعتدال پیدا شي بیا نروي پیدا شي نبی علیہ السلام بیا نروي ډیره خوخوا نو من صلوا الله ورکول تیار منځان براتل او دارنګي صلوا هغه سپین قرات بو سار بچ را پاسې د بوټو د پاسه بپراتو نو بدل کو هاي کسانو چې ظالمان وینا غیر دا غنا چې ویل شو دیتا په بل وینا باندې او دې کې ډیر زیات تفصیل دی هغه چې د علما او طلبا سره تعلق ساتي دې وجه نه تاسو نه وي چې بدلا یو مقول واړي یا دو مقول واړي مقول ثانی معذوب دی او کنا دا علما او طلبا خبرې دي فانزلنا على الذين ظلموا نور اولی ګلمږه پای کسانو باندې چې ظالمانو رجزم من السماء عذاب دبرنا دا عذاب په ول راولې غلو زګا چې اغي کما کلمه چې الله ورته خېلې وا آی بدل کړه هغه کلمه چې الله رب العالمین ورته خېلې و هاي بدل کړه نو دیو جن الله رب العالمین په باندې عذاب راوستو دینا دا معلومه شولا مسائل راضی هغه ذکر کړي چې دینا دا معلومه شولا چې د اذکار به ځان نه سګنه جوړي ذکر هغه ذکر بکې کم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل شوی دی د شارین نقل شوی دی هلاکا درود ابراهیمی دی منځ کې چې موږ تاسو کوم درود شریف وایو دا په صحیح سند سره ثابت دی دا حدیثونه ثابت دی پاتې دا نور درودونه لکه نن سبا خلکو درود تاج جوړ کړی دی د وړو وړو کتابچو کې اکثر ملاويږي خلکو لیکلي درود تاج نو په درود تاج کې صحیح په اخر کې دافع البلاء والوباء د نبی علی السلام صفات لیکلې هغه پیغمبر چې هغه مصیبتونه لري کوي مصیبتونه الله لري کوي که پیغمبر لري کوي دا د شرک کلمات دي او دغه ویل ناجایز دي د دیو جنا اصل درود مار دی کم چې موږ تاسو په مانځ کې وایو دا درود تاجې خلکو د ځان نه جوړ کړی دی دا قران او حدیث کې چرته نشتا دارنګي احکام القرآن د جساس هغه ذکر کړي یو تجو بیا فيما ورد من التوقيف في الاذكار والاقوال احکام القرآن وای دین دا معلومه شولا چې په اذکارو کې او په اقوالو کې توقیف دی یعنی هغه سبب کم چې د نبی علی السلام نه ثابت وي د ځان نه ذکر باندې جوړي نبی علیہ السلام یو صحابي ته دعا کوي او ورته وایي قل آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت دا سی وایا چې ما ایمان راوړل دي ستا په کتاب هغه چې تارا لګل دي او ستا په نبی هغه چې تارا لګل دي نو انزلتا اور سلتا یو معنی ده نبی او رسول یو معنی ده واغا صحابی د نبی کا بزی باندې وی رسول کا صرف لفظ بدل کو مقصد د دواړو یو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا ونبیک الذی ارسلتا امام بخاری روایت ذکر کړي دا سمو آیا قول کما قلت دا سوه سن چې ما ویلي دي رسول کما آیا د ځان نه ذکر باندې جوړي بلکې هو آیا بنبی کلذي انزلتا ها ارسلتا ستا باغ نبی چې تار علی ګلې دارنګې یو ځل عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ په خواږه سړی پرنجې واچو نو هغه وی الحمدلله وسلام علی رسول الله عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته نه دا څه چلی او بیا وی لیس هغه د امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د نبی علیہ السلام نه پرنجي په وخت کې داسې حکم نه دی کړی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته حکم کړی ان نقول اذا تسنا الحمدلله على كل حال چې کله مونږ پرانجی وایو نبی علیہ السلام مونږ ته ویلي دي دا سی بوای الحمدلله علی کل حال ورها دا دغه پکې نشته و سلام علی رسول الله نو دینه دا معلومه شو هر هغه ذکر بکې کم چې د حدیثو نه ثابت وي ډیر خلک داسي کته ورته ویل کې دا موه د حدیثو کې نشته ولې وی دا سبق کار دی نو تر پیغمبر نه خپويږي چې نبی عليه السلام یو ذکر نه دی کړی ما او تا به نه کوو دارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ته تشهود خورو نبی علیہ الصلات والسلام وی واشهد ان محمدن عبده ورسوله ودا سی وایا دا غسوی واشهد ان محمدن رسوله و عبدو مخکې رسته حالان کې الفاظ هما غو خو صرف سوکړل رسوله یې مخکې عبدو یې رسته کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسنف دا عبد الرزاق روایت ذکر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل كنت عبدا قبل ان اكون رسولنا زه د رسول نه مخکې اول بندو ما اول چې پیدا شوم نو اول عبدو بندو ما چې د مور پیدا شوم رسو بیا رسول شوم او بیا ورته وای قل واشهد ان محمدن عبده ورسوله دا څه وایا چې نبی عليه السلام د الله عبد بنده دی او رسول د الله دی یعنی اول بنده دی او بیا رسول رسول دی نو دینه دا معلومه شو چې ذکر به هغه وي کم چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل شوی ځان نه ذکر باندې جوړي عذاب د برنا بما كانوا يفسقون په سبب دای کانو یفسقون چوی آی لرا خلاف کون کی د حکم د الله وین استسقا موسی لقومی د دې ځای نه اتم نعمت انفجار العيون من الحجر د وبوس کلو د پارس نو نو کاڼي نه مې در لوبراوي استه نو دا هغې نه به چینې روانې شي فان فجرات من اسنتا عشرت آئینا نو روانې شوې دا هغې نه دولس چینې سورې عراب کې یو سل شپېتم آیات کې براشي فم بجسد الته فم بجسد وایي دلته فان فجرات وایي دا ولې دا یاد کړئ زګه امبجاز وای یو یو ساس کیتا او الته کی سوره عرب کی تفصیل دی نو تفسیر داو چې کانی د کلا موسی علی السلام امسار خلاص کړه نو دا غیر یو یو ساس کې روان شو اول یو یو ساس کې روان شو روستو دا غیر بیا چې نه جوړ شو او دلته چونګې نعمتونه ذکر کړي نعمت علاو ګرځي چې دا غیر چې نه جوړ شي نو نعمتونه ذکر کړي نو ذکر دلته انفجرت وي روان شو چې او ارته کې تفصیل دی د اول حالت ذکر کړي نو تفسیر دا او چې اول یو یو ساس کې او امبجاز کوئی ساس کی دا دواړه ایتونه پوښ فان فجرت من اسرتا عشرت عینا نو روان شوی دا عینا دولس شینه دا دولس شینه ولې روان کړي لکه د یعقوب علی السلام دولس زامنو او د هر یو زوینا یو یو قبیله جوړه شوی نو دا دولس قبیله وی دولس قومونو الله پاک هر یو قوم له جدا جدا چین را روانه کړه ولی بنی اسرائیل خو ډیر ضدی قوم وکړه آسنا چې چینه کمی دا یو ته وی چې زه ستاره چینه نه نسکم اول وته وی چې ته زماره چینه نه نسکې نو بیا وسی نو دیو جنا الله رب العالمین هر یو قوم لا جدا چی نه روانه کړه قد علم كل ناس مشربهم پتا کی سره پویا هر یو ډلا زائد اسکلو ددای لن نصبر على طعام واحد اچر موږ صبر نکو په یو قسم خوراک باندې خوراکونه خودو من او سلوا ودلته وی على طعام واحد ما لفظي معنی کې اشکال حل لفظي معنا ما د خپل استاد په طرز باندې وکا کله چې زمونږه د استاد په طرز باندې لفظي معنا کې نو بیا په تاسو کې اشکال نشي کولای نو معنا ما دا وکړه علا طعام واحد په یو قسم خوراک باندې دا قسم د منمو د سلوامو اوګه مستور او پیاز دا ویلې دې ځکه دا چې وګورې نو بس بار پیدا کوي نورسي خو دومره کما کړو تیار بار سره راتل نو کدا نه وخته نو نن به هم تیار راتل وبارال دا الله په دې کې حکمت نو ها چې کله دا هغه کې دلیلونو دا سیدنه وختل څنګه سوال دی جواب لیدلی وو خو د دای په ځمکه کېدل نه نو دای وی چې زمون په ځمکه باندې هم پیدا شي زګه دا سوال کو قال او موسی علی السلام اتستبدلون الذی ایا تاسو بدل کې واړې هغه شی هو ادنا چا ډیر کمزور دی بلذي په مقابله دا سکی هو خیر چا غره دی ګورا من او صلوات الله غره وي او د دې هغه ته سپک وي کمزوري وي دا ولې ډېر ډېر وجې دي یو خدا چې من او صلوات دویم دا چې منو سلوا الله غوړه کړی دا ول الله پاک را لګل او دا دای چې څو وختل نو دا د دای غوړه شي دا الله پاک کوم چې غوړی نو هغه به تر او سلورم دریم دا چې منو سلوا د اسمان نه راتل دا د دیو جنا چې یقینا مودوی چې انکار کولو پیاتون د الله باندې ويقتلون النبيين بغیر الحق وجلل به پیغمبران بغیر د جرم نه چا بچ د حق بیانو کو نه به وجلو او قران کریم دا په ډیرو ځایونو کې ذکر کړي سوره آل عمران یوشتم آیات وګورئ درېمه سپاره چا چې دا حق بیان کړی دی خلق وجلې دی سوره آل عمران دریم سپارا 21 نمبر آیت ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق یقینا هغه کسان چې کفر کوي بیاتون د الله باندې او وجنی هغه کسان وجنی پیغمبران بغیر د جرم نه وجنی هغه کسان چې حکم کوي په انصاف ته په دنیا کې حق پرس وژنې او زمانه بچر تخلاصي دي دارنګه سوره مائده یو کم شپې ته ما ته ګورئ شپږم سپارا 59 سورة المائدہ یو سل سلرشتم دا مصیبارا جرم دای چې د حق بیان ولې کوي دا نور مليان نه کوي نو دی ولې کوي سورۃ الاعراف دا مصیبارا یو سل سلرشتمات کله چې ساحرین او جادوګرو ایمان وروړو د فرعون په دربار کې په موسی علی السلام فرعون ورته سوې لو قد ان ايديكم وارجلكم من خلاف زبا تاسو لاسونه په بدل بدل کټ کوما بیا په پارسی کوم تاسو لره غونډه مانو بچکی گئی نه وجه سره قالو ان الى ربنا منقلبون دې سایرینو جادوګر ورته وی چې اوس مسلمانان شول مونږه خپل رب لره واپس کیږو وما تنقم منا او ته باندې غړې زمونږه مگر دا خبره ان آمنا بیاات ربنا لما جاتنا چې موږ ایمان راوړې بیا دونو درب زمون باندې کله چې ښکار شو موږ ته موږ ته خوښ پته ولګی یار چې دا حق بیان خدا سره کوي اوس په خدا وړاندې نه ساتلی تا خو موږ ته د حق بیان نو کړي تا خو په تورو تیارو کې ساتلی کله چې چاته حق معلوم شي نو هغه بیا هغه چا چې د حق پټ کړی په هغه باندې لعنت وایي لکه پیریان چې رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام قران وایي سار مونږ ټیم کې پیریان وایي ان سمعنا قرانا عجبا مو په ډیر ناشنا کتاب اورېدلې زکا باطل پرست مولیان او باطل پرست پیران هغه ته دا پته ای چې یو ځل قران بیان شي نو خلق سترګې رڼا شي بیا خو زموږ دکانداری ختميږي دیو جنا د قران والو سره دښمنی کوي نو پیریان وای بیا په خپل مشر باندې لعنت وای دارنګ وګورا جادوګر اومدی فرعون راوستیو او کله چې ایمان پته ورته ولګی دا ورته وای دا جرم دې زمونږه چې په خپل رب باندې ایمان راوړې کله چې موږ تخکار شو آیاتونه درو او سوره طه کې بیا ورته وای یو یا مات کې فقز ما انت قاز زمړ لاس ته آزاد تور دې راس چې کولای شي وکا وکا سره چې خوخه او بیا ورته وای انما تقضی هذه الحیات الدنیا ته خو دې دنیا په سره کې موږ خپل رب له واپس کیږو چې کله ایمان په ګراشي نه بیا غیرت شي بیا نه هیڅ نه یریږي ذالک بما سو کانو یعتدون دا دیو جنا چې دینا فرمانی کړي وا او دیو د حد تیرې دون کی اوس خطاب ختمي په ترغیب سره ان الذين امنوا والذين عادوا والنصارى یقینا کسان چې ایمان وروړي هغه کسان چې يهوديان دي او نصارا او صابین دي من آمن بالله شی دا چانا چې ایمان وروړي په الله پر د آخرت یعنی په قانو متونو کې ایمان راوړي ته په دې امت کې ایمان راوړي یا په جبه ایمان راوړي د زړه نه ایمان راوړي او پر د آخرت عملو کې نیک فلهم اجرهم عند ربهم دی لاجر د دې په نس درب د دی باندې ولا خوف عليهم نبير بديواني ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي واذا خدنا ميثاقكم د دې ځای نه دویم ځل خطاب دی بنی اسرائیل ته او په دې دویم خطاب کې درې پلیته د موجوده يهودو ذکر کړي او سالور دا درې پلیته د مشرانو د يهودو او سالور د موجوده يهودو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کله چې وعده واغسته موږ تاسو نه ورفعنا فوقكم الطور اوچت موږ بر تاسو نه کوی تور سورہ نساء کې د شان آیات راځي 154 کې سورہ اعراف کې راځي 171 کې اوچت موږ بر تاسو نه کوی تور د دې آیت یو سوال دی سوال دا دی چې سوره بقره له وګورئ 256 درېمې سپاره اول مخ اې کې الله سوې آیت الکرسی بسې آیت دی لا اکراه فی الدین لا اکراه فی الدین 256 سورہ بقرہ لا اکراه فی الدین نشته د زور په دین کې هلته کوئی په دین کې زور نشته او دلته الله وی ورفعنا فوقکم الطور کوئی تور می در باندې راوچت کو دا خو ظلم دی کنه ال تعالی وی زور نشته او دلته په باندې په زور منلې دا جواب آسان دی اکراه او زبردستی په دوه قسمه ده یو په عقیده کې ده او دویم په عمل کې ده الته چې الله وی لا اکراه فی الدین نو دین نه مراد د عقیده څه مطلب په عقیده کې بچا باندې زور نشي کولای یو سړی کافر دی دا په زور مسلمانولې نشي ها یو سړی ځان ته مسلمان وای نو په هغه باندې چې کله شری حکومتي نو حکومت په هغه باندې زبردستی کولای شي موز په باندې بزور کولې شي زکات په بزور ور کولې شي حج په باندې بزور کولې شي او داسې نور اعمال حکومت یې کولې شي هر سړی نه نو په عمل کې زور شته او په عقیده کې زور نشته نو لا اکراه تعلق دې د عقیده سره او دل تعرفانا فوقکم تور تعلق دې د عمل سره ځکه دې خدای ته موسی عليه السلام په روکار ویل کړه کافر خونو ځان ته وی کافر نه ویل کړه مسلمان ځان ته وی نو معنا دا چې پاکیده کې زور نشتا او په عمل کې شتا خذو ما دینا کوم قوا اونی سیال سا چې مونږ درکو تاسو لرا په طاقت د عمل سره نو نیول خو هغه شي چې هغه پستر باندې ښکاری دا هغه جسمي بدن وي دا عمل په بدن نه دی نو مراد کلک دی ولي لکه نبی علیہ السلام صحابه ته وای ما په تاسو کې قران او سنت پرې خورل عضو علیها بالنواجذ دا په داړو باندې ونی سې نواجذ وای داړو دا نو په داړو باندې خو عمل نشي نیوي قران او سنت نشي نیوي معنی دا چې خک کلک عمل به باندې وکړي وها بقوت بطاقت دا عمل سرا واذکروا ما فی لعلکم تتقون یا کیا غسل چې بدی کی یا پارا چې تاسو ځان بچ کې ګنا نه اول په لتی د مشران دی هودو ثم تولیتم من بعد ذلک بیا وړې دی تاسو رسول دینا فلولا فضل الله علیکم ورحمته دا خلق خی سوره اعراف کې به ان شاء الله تفصیل راشي چې الله رب العالمین د میان نیولو نه باندې کړو چې د هفته پرز به میان نیسي نو آی سوګړل امام تربوشی او عالم تیر شوی دا کتاب دی الحوادث پای کې هغه ذکر کړي چې د خلکو دا میان نیول باجیبه طریقه شروع کړ ست طریقه وا دو طریقې هغه خېلې دي یو طریقه دا وا چې دا هفته پورن باندې به او د سونه کول په کم نهر کې بچي میان راتل نو پای به او د سونه کول چې به مې لاس لاس لرالو او داس کې شاته به گزار کو او بیا به هفته نه علاوه په نور ورځو نیول دویمه طریقه دا وا چې داسې واړه واړه طلبونه جوړ کړیو دا کم غټ نیر به چې راغلی وو نو د هغې نه واړه واړه تالابونه راوستي وو نو د هفتې په ورځ به میان ډېر راتلل دا امتحان و د الله طرفه چې دی مني که نه نو د هغې نه داسې تالابونه راتاو کړي وو نو دا هغې نه به د هفتې په ورځ میان رالل تالاب کې به جمع شول بیا به یې په نورو ورځو رانیول، که چا به ورته وویل چې دا ولې کوئ، نو دوی به ویل چې موږ خو د هفتې په ورځ نه دي نیولي، هغوی کې خو راجمع شوي دي او موږ بیا وروسته راوستي دي. دا کار چې کله دوی شروع کړ، نو خلک درې ډلې شول، یو هغه چې چا دا کار کولو، دویم هغه، چی خلکو ورته وی چی دا مکوی دا ګناه ده مانعین او دریم چی چپ پاتې شول نه د چا په خو کیو نه د چا په بډو کیو مړو خپل کار وکړي لکه اوس وی کړه پلانې ډیر خسړې دی ولې یاره پلانې استاد ډیر خسړې دی ولی خسړی دی بد چا په کار کې کار نه لري کسو ډمه راولي او کسو گمراهي کوي او کسو ارز کوي دی سب نه وي ها پلانې سره ډېر خسړی دی الکه ولی خسړی دی وینه چا په خو کې دی او نه چا په بدو کې دی هملا سړی چې نه د چا په خو کې او نه د چا په بدو کې سړی خو هغه سړی دی چې په خو کې ومي او په بدو کې ومي د خو طرف دعوت ورکي او د بدو نه خلق لری کی نو قران کریم چې کله عذاب ذکر کوي نو الله وایي وانجینا الذین ينهون عن السوء هغه خلق ما بچ کړه چا چې د دې بد کار نه خلق منې کړیو او چې کوم خلقو کولو نو هغه می تباہ برباد کړه او دا درې مدلا چې مړ خپل کار بګي په خپل قبر کې بسملی او خپل کې بسملی نو دا نه قران چې پاتې شوی دی معلومیږي دا چې دا هم ورسره تباه شوي دي ځکه محدثین وایي الفاعل والساکت سویان کار کوونکی او په کار باندې چپ پاتې کېدونکي دا دواړه برابر دي یو سړی ګمراهي کوي او ته په هغې خاموشي اختیار کړې ته ورسره برابر شریک یې یو درې ورځې پس کور کې کورونو کې خاموشي وا گاونډیانو یې راځي چې وګورو دا خلک څه شول چې په باندې ورختي چې ګوري نو کورونو کې بيزوګان ګرځي الله په نه شادوګان جوړ کړل دا ولې دا زګه چې دای داسې کول ظاهري ځان مسلمان او تابعدار ګڼلو دا یې ښکاره کوله چې موږ خو دا پیپرز نه دي نیولي او حقیقت کې نافرماني کوله د الله حکم یې نه منلو نو الله ترې نه داسې ځناور جوړ کو چې ظاهري شکل یې د انسان دی شادوګي ده چې ګورې د انسان شکل دی او حقیقت دی هغه ځناور دی خو دا درې ورځې وو او درې ورځې پس بیا ټول هلاک شول تبا شول دا اوسنی چې کم دي دا هغه بنی اسرائیل نه دي ګوره سینه چې تاسو چرته بيزو وینئ او ته وایې چې دا بنی اسرائیل دي نه دا ځان له نسل الله پیدا کړی دی وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين او مونږه دی لرا شیدا سبي زوګان ذلیلا وجعلناها نکالا لما بین یدیها وګرځول موږ دی واقع لره عبرت دا وخت پارا وما خلفا دا چا د پارا چې رسو دی نو وموعظه للمتقین او نصیحت د پارا د متقیانو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دویمه پلیتی د دوی ذکر کوي هیل فی ذبح البقر د غوا حلالولو کې ټال مټول کولو رستوالی کولو و او قال موسی لقومه کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرا یقینا الله حکم کوي تاسو ته چې حلال کوي غوا دا غوای په ولی حلالو لا زکه دی وسخی عبادت کړو نو الله وی چې دا مور اور باندې حلال کا چې د دې د زړنا د دې سخی د عبادت د امینه ختم شي دیو جنا مفسرین ذکر کوي وای غوای دی له حلال کړو چی د دی خلکو د زړه نه د سخی دا محبت ووزی مقصد د غوا حلالولو دا وو لیعوین علی معبودهم ماوردی ابن کثیر او مدارک ټول ذکر کوي چی دا خپل معبود ورته سپک کار شي دیو جنې کوي او دا ځکه ویما رسو بم پکار راشي دا خبره ته قالوا تتخذنا عذوا دی ورته آیات نسی مونږ لره په ټوکو قال اعوذ بالله ان نكون من الجاهلين او دا زپنا غړم د الله نه چې سم زه د جاهلانو نه ټوکی خو د جاهلانو کار دی قالو قالو دولنا دیوی وړ زمګ پار در خپلنا چې بیان کې موږ لرا مایا سد صفات دیوا قال انه یقول او موسی علیہ السلام شان دادی وی الله ان بقره یقینا دایوا دا لا فارز نو ګډه ولا بکرن نو هوانا عوانم بین ذالکا یعنی عمر ورته ونه خودلو نه بډای دا او نه ځوانا امام رازی رحم الله وی د دین اجتهاد ثابت شو په مسائلو کې اجتهاد کم چې زمون فقهاو کړی امام ابو حنیفه رحم الله امام شافعی رحم الله امام مالک رحم الله امام احمد بن حنبل رحم الله او نور رحمه یبین لنا چې بیان کی مونږ لرا مالونوا صد رنگ دی غوا دا سوالونه دی د زنو د عناد د وجنو د ځان په یقول لپاره نه وو قال انه یقول انها بقره الله ورته دینن دا او موسی علیہ السلام شان دا وی الله انها بقره دنیا دینن دا هوا یقینا دا واکړې شپم باندې و ان ان شاء الله لمهتدون او یقینا موږ کچر خو خید الله لمهتدون سملار مندون کیو حدیث کې راځي وای کدی دا ان شاء الله لفظ نه ویلې نو دوی به تر قیامت پورې دا غوا نه حلاله کړي او ان شاء الله یو ویلو نه الله ولا توفیق ورکو قال انه یقول انها بقره موسی علیہ السلام ورته یقینا شاندار وی الله دا یو وادا لا ذلول ند جوتی ند قلبی والا تسیر الارض چاڑولی زمکا ولا تسقلا سونی وبکړه دې فصل مسلمت خالص دا لاشیت فیها نشته هیڅ پدې کې قال الان جئت بالحق دوی اوس تاراتلو کلب پورا بیان سره اقرا مراد دې پورا بیان ځکه دا تپوسونه تقریبا ابن کثیر ذکر کوي طلبوها 40 سنه سلويخ کال دی دا تپوسونه کوي څنګه وای سپینا وای تورا وای زړه وای او کار به کړي کوي نه کړي ځوان وای کبډه وای رور یا وراره وجلو د مال او د جیداد لپاره او داوی بیا په بل چا باندې وکړه خبره ګډوډه شو هغه چا باندې چې داوا کړه هغه زنیم خبر او د په داوا کړي وا نو الله رب العالمین دا غي لپاره آیاتونه راولېګل او الله حکم راولېګلو ویس قتل تو نفس کلا چی وجلو تاسی او نفس فداراتو بیا نتاسو مختلف شوی بائی کی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون در اوئی اصل کی دکڑه دا یو بل دکا ورکی نو دایوم دا خبره یو بل دکا کولا یو بل فلانی کړه بل فلانی کړه بل فلانی کړه الله راوي ستونګي دا چې تاسو پټوي فقل نضربو ببالیا اوه مونږه وای دې مړی لرا په بازي اندام د دې مړی سره په دې ځای کې بازي مليان لګیا شي وای وای دې مړی لرا په بازي اندام د دې غوا سره دا ها زمير راځي کوي غوا ته وای دا مړې وای په غوا سره نو مطلب دا چې د غوا واقعیا یو ځای کې د دې مړي سره لیکن دا خبره بالکل غلطه ده او دا غي ډېرې وجې دي لږان به خپوي کوي چې بل ځای کې بل څو کوی چې بیا تاسو ته پته یو دا چې په دې واقعاتو دواړو واقعو کې تقدیم او تاخير راغی مخکېواله رستواله راغی کچره ته وای چې غوا حلال شوی د دې مړي د پاره ده نو بیا په پکار دا و چې د مړي واقعیا مخکې وي غوا ورپسې رستو وي نو مخکې واقعیا د غوا ذکر کړه ورپسې د مړي واقعیا ذکر کړي نو په دې تقدیم او تاخير باندې څه دلیل دی ولې مخکې رسو ذکر کړه سو جواب یو دا دویم دا چې توای چې غوا حلال شوی د دې مړي لپاره یعنی دوړ یو واقعیا نو کم چې مفسرین مقصد د غوا حلالول ذکر کوي لکه مدارک ذکر کوي ابن کثیر ذکر کوي علامہ ماوردی انکت العیون کې ذکر کوي او نور مفسرین هغه ټول وای چې وای دل حلال کړي وا لیوبل علی معبودو چې د دای معبود د د سپک کار شي ما مخکې وی دا د کم سخی عبادت چې دای کړو دا و د سپک کار شي دل حلال کړو او سیته وای چې دا وای د مړي لپاره حلال کړي وا نو تا مقصد دا ختم مفسرینو چې کومه خبره کړې ده خو تا ختم کړه دریم دا چې قران کریم رد شرک کوي او ته خو شرک ثابتې ایله برکت ثابتې څه مطلب دا مړ راځوندې شو د دې غوا په برکت سره دا وایله برکت ثابت سلورم دا چې تاسیس او لاله د تاکید نه دا یو قاعده ده د عربی تاسیس او لاله د تاکید نه څه مطلب یو شی چې نوې ذکر شي دا بهتر دی د دینه چې مغزور سره ولګي نو چې ته وا او د قتل النفس واقع دواړه یو ځای کې د دینه دا بهتر ده چې د وا واقع جدا شي او د نفس والا جدا شي پینځم دا چې دا پنځوسم آیات نو ګورئ آیات نمبر 50 نه هر یو واقعیا په از از سره ذکر کړي آیت نمبر 50 نو ګورئ 50 آیت نه نو چې دا ټول جدا جدا واقعي دي نو بیا آدم ورسره تاسو وګورئ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً باتر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا هغه مخ کې ټول جدا واقعي نو دا ټول یو ځای کې هغه جدا جدا واقعي هغه یو قاضي سره ونه لګول صرف د غوا واقع دې سره لګي او هر یو په لفظ د ای سره ذکر کړي دارنګي شپږم وجہ حافظ ابن کثیر رحم الله ذکر کړي طلبوا 40 سنه دې خلکو د دې غوا په باره کې سلويخ کاله تاسو نه کړی نو دا مړې سلويخ کاله پروت دا ساتيانو مړ اوس مړې به پروت یو دی بس خاط تاوي را تاوي په دیر دایره به تاوي را تاوي دا څنګه زمونه ساکه دوم نه مړ او کنه سلويخ کاله دا مړې سلويخ کاله پروت بوی نه کولو دا ټول دروغ دي ډکوسلی دي خو ملازم خطا د سنشي وای ګوره کنه استاد لګ به بازها په بازها کې ضمیر د مؤنث ته الته وسړې مرشه دی کنه نو اوس مجبور شي زموږ استاد فرمایي و یو دو طالبانو دا ضمیر مونږ دې دغه توایو دا ها شو انت شو او دا رنګي کا ضمیر شو وغیرہ کنه دا ګرامر د عربی په لحاظ سره زمانی مطلب او نه د زمایر په لحاظ سره لکه مثال تا ز فلانه د غایب او د مخاطب او د متکلم دې ته زمایر وایي نو هغه یو طالب بل ته وای ای طالب جانا د کتاب کې چې دا کوم زویر لیکل شوی دی دا چا ته راځي دی هغه دا سه خو دې خو قتل ورته بل څو خوريشته ویا به تا ته راځي ویا به ما ته راځي نو مولیان په دې کې دوکشي بازه ها کې زمير د مؤنث ته ها الته خو سړی مړ شي او ضمیر د مؤنث دی نو مذکر لې راځي کولای نشي نو مجبور شي د غوا سره یو لګي خو په دې نه پويږي چې مخکې نفس ذکر شي وې قتلتم نفسا او کافیه والا لیکلي دي چې نفس دا د مؤنثات سمایو نه دی مطلب دا چې بعضها کې د ها ضمیر راځي کده نفس ته او نفس مؤنث دی اگر چې وسړې لیکن نفس لفظ چې ذکر شي په قران کې یا په حدیث په هر په عربی کې چې نفس راشي دا مؤنث وي کاغه سړی وي او کاغه خزوي نو دا درو دي چې بازي زمير راځي دی غواتا ها نو معنا دا فقل ذبو ببالیا وې مونږه وای دې مړی لرا په بازي اندام دې مړی سره ثم قصد قلوبكم بیا سب شل زړونه تاسو او دایات ساتي عبد الوهاب نجار یو عالم تیر شوی دی داغه کتاب دی قصص الانبیاء صفحه 355 کې هغه ذکر کړي چې دا غوا واقعا او د قتل النفس دا ډول جدا جدا دي دا دواړه یو واقعیا نه ده ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك د دې آیت مطلب زتا سو تلند وې د دې لړ مطلب دا دی چې کانی په درې قسمه باندې یو هغه کانی وی چې داغه نه چینه رواني شي دویم هغه چې هغه وچوي او داغه نه لګي وبروان شي یو یو ساس کې روان شي او دریم هغه چې د الله د یری نه راغړي نو څه مطلب انسان استاد زړه د د دې کاری نوم زیات سخت شو نه خو د الله د دین لپاره ستانه د علم چینه چرته روانې نشوي او نه دې د الله د دین لپاره شونډې کولاو کړې چرته دې د قران لپاره دعوت نه چلاوي او نه دې د الله د يرنا چې د یو ملک نه بل ملک ته هجرت وکړي څنګه کارې د یو زینا بل زی تراوځي یا به مقصد دا دی چې عالمان په درې قسمه یو هغه عالمانی چې داغینه د علم چینه روان شي قران دې خلک زده کی احادیث زده کی او ټول دنیا ته داغي نه خیر پوه شي دوی ماغی چې داغي نه لګ لګ خلک فائدہ وایي فیخرج منه الماء او دریم هغه چې هغه خلک نه پریدي دیو ځای بیانو کې نو خلک پریدي نه نو داغي نه هجرت کې بل ځای ته راشي بل ځای پریدي نو بل ځای ته راشي هجرتونه وکړي وما الله بغافلنا ما تعملون او نه الله نه خبر دا عمل چې تاسو یې کوي افدت ماونا یومن لکم اوس خطاب دی مؤمنانو لا لتیقظ چې مؤمنه ویښ شورا او اوله پلیتی موجوده یهودو ذکر کوي التحریف ایا تاسو تم ساتئ چې دوی به تصدیق وکړي تاسو وقد کان فريق منهم تاقي سره وای او ډله د دینا يسمعون كلام الله چې اوریدو به کلام د الله ثم يحرفونه بیا به تحریف کولو پای کې دا الله کتاب خبره یو شان کړي وا او دوی به بل شان کولا تحریف به ته وای چې خبره یو شانی او دوی بدل کی بدلول ثم يحرفونه بیا تحریف کوي باغې کې من بعد ما قلو بس داغه چې پوښت باغې او هم يعلمون او دې خپوي په عذاب یا په تعریف واذا لقوا الذين امنوا بما فريتي منافقت چې تاسو سره ملګری شي نو تاسو تاسو ملګری دشمنان لاړ شي نو ایتو تاسو ملګری کله چې مخامخ شي هغه سان سره چې ایمان وروړي هغه وایي موږ ایمان وروړي دی وای لا خلا بعضهم الى بعضین او کله چې واپس شي بعض دین بعض تا قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم دیو دوی ایتاس خبر ورکو دیتا هغه سوچ غلب ورکړل الله دیتا پتاسو لیوحاجوکم بهند ربکم یا پارا چې جګړو کی تاسو سره پدی باندې پدی طرف تاسو باندې افلا تاکلون وللا کل کار نه لای الله پر رد کړي او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون ما يعلنون ایا دین پوی چې یقینا الله پوی باغ سوچ پټی دی هغه سوچ ریخ کار کوي لا يعلمون الكتاب نه پويږي په کتاب الا امانيا مگر صرف تلاوت فرال ابن کثیر دواړه وي وې د دینه مراد الا تلاوت من غیر فهم تلاوت بغیر د پوینا یا مراد مدارک وې اقاویر کاذبه هذا من عند الله داری طرف دا الله نا کتاب نزان نولی کیو نسبت الله تا کئی دا بار دور کیوی لکا پنن دور کیو دا شامی او کتاب دے زمگا فقه آنفی اول چاپ کی عبارت نو اوس پکې په یو کتاب کې یو چاپ کې عبارت پر دنه کړی دی چاله چې شی روشي فلی ادم ثبت اقدام ولی قل یا عمر بن حمدان الم ترد علی ضالتی لا خرجت کا دیوان الاولیاء وای چا چې څه روم شي دا غلي داسې وو قدم والی او دا دی وای چې عمر بن حنان کتا ما ته رخصه شي روم نه کو دا اولیاء د دفتر نه بدیو بس د لیس نه بدیو بس اصل شامی کې دا عبارت نشتا دا رستو خلکو د ځان نه جوړ کړل او په دې باندې کتاب شجرا د بروتی هغه په دې باندې رد کړي او تفصیل ذکر کړي ځان کتاب جوړ کی او نسبت الله ته کوي ثم یقولون هذا من عند الله بیا دی وی داری د طرف د الله نه لیاشترو به ثمنا قلیلا اذا پارا چې ورکه په دی باندې پیسې لګي چې ځان جنت ټیکداران ګرځولو او ویل بری چرې باور رسیږي مونږ ته اورا الا یام معدودا مگر یو سور دی بشمار قل وا پیغمبرا اتخذتم عند الله یادا ایا تاسو نیولې دا الله سره لون الله درته ویل دي یره وې سور دی اصلوي خره دی چې زمونږه نکاح د هغه عبادت کړو بس هغه به نور نشتا دا اصل ویختی دا او دا اصل ویختی دا لکه نن سبا خلک وی دا اصل ویختی دا دا کلینا دا دا دریما دا او دا کال دی دا وی دا کال خیرات دی دا نبی علیہ السلام صحابه کړی چې ته کې چای نه وی کړی نو تا ځان نه جوړ کړ په دین کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا غي بلار وفات شوه دی درې ورځې پسې ځان خيستا سنگار کو زنانه راجم کې سترګې تورګې شونډې سرې کې او ځان خبر برابر کو زنانو ته وای وې زه بډې خدیم زما د سنگار سر سکار نشته خو تاسو ته یو مسله خېما مونږ ته نبی عليه السلام دا خو دلی دي چې د خزي خاون وفات شي نو پاغي باندې هغه څوک مناول شي صرف په خاون باندې تر څو پورې چې دا غي عدت پوره شوی دی او دا غي نه علاوه کپلاری کروري کموري کبل سو کی د درې ورځې زیات غم جایز نه دی دیبا کټونه وی اچولی او په میاشتو میاشتو تعزیتونه بکیږي د درن نه پس تعزیت کم ځای دی او نور اوپریرا کال بشوي کال اختر کې به کټونه اچولی یا رسري غم شوی دی او خلک برازي دعاګانې وکړي ولې کله غم شوی دی اتیر کال روزه کې زمونږه مړ شو اوس به خلک راځي دعاګانې وکړي دا د اختر ورځ د مړو لپاره ده دا خو خوشاله ده او ته به کې د مړو دعاګانې کې دا یو لومبه اختر دی په دې لومبه اختر باندې مو خوشالي نه کوو دا څومره افسوس خبره مسلمانان له پکار دي چې دا رواجونه ختم کړي ولا تغدو من الله یادا و پیغمبر تاسو نیولې د الله سره لوز هیڅر خلاف نه کې الله خپل وادي یا وای تاسو په الله چې نه پی پوي گئے بلا اولنا من کې سب سیاتن چا چې وکړو شرک وا عاد بی غسیه تورا کې کیدل رب ګنا نه دا یعنی شرک باقی دا مرشي فاولائک اصحاب النار زغ کے سان دی جہنم یان هم فیا خالدون دی وی بدی کیا ہمیشہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اس خطاب ختمائی په ترغیب سره هغه ځان چې ایمان لرلو عمل یو کو نیک په طریقې د نبی علی السلام اولائک اصحاب الجنه دي دا کسان دي جنتیان هم بیا خالدون دی وی په جنت کې همیشه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ د دې ځای نه دریم خطاب بنی اسرائیل ته پدې کې انکارو من الاوامر و اتیانهم بالنواهی د کوم خبرو نه چې الله باندې کړیو هغه به کول لکه الله ورته ویلو چې تاسو به یو بل ویني نه تویا وای الله ورته ویلو چې وجنه بنه او بل د قرون نه بنو باسي دی به ما کول د کوم چې الله ورته حکم کړو هغه نه کول الله ورته ویلو چې د موس پابندي کول نه به کول الله ورته ویلو چې خلکو ته نیګه خبره کوي دی به نه کولا مور بلا سره نیکی کوي دا به نه کول وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کله چې واغه څنګه وعده د بنی اسرائیل لا لا تعبدون الا الله چې عبادت بنه کوي مگر د یو الله وبالوالدین احسان امر بلا سره بدی کی کوي وذل قربا خپل خپلوان سره ول یتام یتیمان سره والمساکین و مسکینان سره وقولوا للناس حسنا وای خلق ته نیک خبره کلمه لا اله الا الله واقیموا الصلاة او د مصبابت یو کوي ورکه زکات ثم تولیتم الا قليلا منکم بیا وړ دې تاسو مگر لږ تاسو نه وانتم موردون یې تاسو همیشه مخړون کی ثم اقررتم بیا تاسو اقرار کو او ګور دی آیت کې الله رب العالمین سوې زرهته آباد کې چې دا الله عبادت وکوي د بل چا باندې کوي او مور خپل سره باندې کی کوي قران کریم کې په اکثر ځایونو کې د الله د حکم نه پس د مور خپل سره نیکی دا ذکر شوی دا په بندگانو کې د ټول ناول حق د مور خپل دی دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابي ته پوښ کړي من ابرو یا رسول الله دا الله رسول چا سره نیکیو کما قال امک نبی علیہ السلام ورته مور سره نیکیو کا بیا وې ثم من بیا چا سره وکم بیا ورته مور سره نیکیو کا درې سره ورته مور سره وکا پس نورم ځل بیا ورته وي ثم باغ ثم لقرو فلقر بیا پلار سره وکا او بیا خپل خپلوانو سره وکا ځکه حق د مور زیاتی ادب د پلار زیاتی دارنګي ابو دردا رضی الله تعالی عنہ ته سړی راغی او ورته وی ان لی امراتن وای نو می تا مور نیمی طلاقها زما یو خزدا زما مور وای چې دا طلاق کا سوګ او دا دانو چې آی طلاق کاو یا مکو ورته وای سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الوالد وسط ابواب الجنه وای ما د نبی علیہ السلام نو ریدلی چې مور پلار دا د جنت میاز دروازه ده او ستاسو خلا قضایا کې او کا حفاظت کې دارنګي درې کسانو غار کې راګر شیو په پاسه کانه راځي ار یو خپل عمل پیش کو هغه یو پکې وی الله زبا ګړي بيزي به سراولې او چې به واپس رالم نو پېوه مې ټول راول مور پلار لور رسته به بچو لور یو ورځ لري تلو ما چې واپس رااله مور پلار مې ودی شو بچو مې جړل په مې ولا ور نکل بچو لا وې ما یاول به مور پلار رسو به تاسو له ټول شپه آی ته ویخ ناسو چې کله مې مور پلار را پاسېدل اول مې ایله په ورکل رسو مې بچو لا ورکل الله کدا عمل ته منظور دا کانه لري دا الله پاک لري کو ها دیو جن حدیث کې راځي ها ما اکرم شاب شیخان لسنی الا قید الله من یکرم عند سنی هیڅ یو ځوان د خپل بوډا عزت نه کړي مگر الله رب العالمین په بډاوالی کې د خپل کشران تابعدار ګرځولې بچو له پکار دي چې د مور بلار قدر احترام وکړي عزت کی الله رب العالمین بستا بچی تعالی تابعدار وګرځي خدا هغه بچی به کوي چې مور پلار هغه د عالم سره کې نه کړه نو د عالم لا بچی کې نه دی خو ډمتوم له بوزي گمراهي له بوزي سکول کالج یونیورسيټي له بوتلې شي خدا ورته نشي ویل چې د الله کتاب لاړ شي خپل هم ناراضي او دام نو وي بچیا زه ورشم په خطو ورشان ته قران بیانېږي وای ورا ها دیو جنا هغه بچی ول مور پلار قدر کوي چې هغه خو د قران خبرې کوي ها دارنګي یو سالک وای علیکا ببر الوالدین کلیهما وبر ذوی القربا وبر ذوی الابعد وای تا باندې مور او پلار قدر احترام لازم دی بیا رسول خپل خپلوانو خو حالا یاد ساتئ چې د مور او پلار حق د قران او سنت په مقابله کې نه د شریعت په مقابله کې نه اوس کا مور پلار ته تداسې خبره کوي چې هغه سره د الله نه فرمانی راځي لکه مور پلار تا ته وای چې قران لا بنځي نو دا اوس د شریعت په مقابله کې شو بیا منل نشته چې کله د قران او سنت مقابله کې شي بیا منل نشته یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام تراغه اور دوی وې زما مور بو کړتال کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته آیت ویلو وان جاءك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما سورہ لقمان آیت ورته وی چې په شرک دی اماده کوي نو بیا خبره مې منه یعنی د قران نه منې کوي د حدیثو نه منې کوي بیا منل نشتا خو اسی د مور بلار قدر احترام ډیر زیات دی زګې او بل والدین احسان وي او وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کله چې موږ واغستوا د تاسو نه نباتو یو ویني تاسو او نه مو باسي ملګری تاسو له کورونو تاسو نه بیا تاسو اقرار وو تاسو ګوان ثم انتم هؤلاء بیا تاسو هغه سره تقتلون انفسکم چې ولبا ملګری تاسو باسي یو ډلا تاسو نه د کورونو تاسو دغینا تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان امداد بم کولو په مقابله دای کې په کولو د ګناه او د زیاتی باندې اسم ما کان محرم الجنس عدوان چې د عادي شرین وړي لکه بدعت ویا دوګو مسارات فادوما دا آیت لږ مشکل نظام په پوي کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې مدینه کې یا دوړلې اوسېدي بنو نذیر او بنو قریظه او داغي لراغري خلکو اوس او خدرج دا ترو رارو او هغه خوب ولیدو چې دلته عذاب راځي او راوته زم در سره زم مدینه کې آباد شو دا غینه ډلې جوړ شوې او دا یو بل سره ملګری شو یو ډله یو سره بل ډله بل نذیر او بل قریظه سره نو گویا چې دا یو ډله پیران شول او دا بل مریدان شول نو دوه ډلې شوې اوس او خضرج دا ملګری شول د بنو نذیر او بنو قریظه سره دای وسکول دا پیرانو با د خپل مریدان په خپلو کې جنگول نو چې به و جنگول او گرفتار بشول نو بیا به د مریدان دواړه طرف راځم وکړ علاوه اوس هغه قیدیان آزادول وړ کچا ورته وی چې دا ولې کوي وای دا الله حکم دی چې د قیدیان لپاره پیسې راځم نو چې به پیسې را جمع کې نو نیمه به جب ته واچول نیمه به علی لور نصف لی و نصف لک نیمه زما یې مستو داسې خدای تبا کړی دی به داسې کول او بیا کچا ورته وی چې دا ولي کوی دا الله حکم دی نو دا الله حکم خداوند چې خلک مچنګوي حرام کړی شوی دی پتا سو باندې وسل داغي افتومنون ببعض الكتاب ایا تاسو ایمان وروړی په بعضی کتابونو باندې وتکفرون ببعض نو کفر کوي په بعضو فما جزاء من يفعل ذلك منكم ددا بدلا چا چې کوي دا کار تاسو نه مگر شرمندګی دا په ژوند دنیا کې ويوم القيامت يردون الى اشد العذاب او پرد قیامت بوانو لے شی سخت عذاب تا وما الله بغافلن اما تعملون او نه الله نا خبر دا غمل شي تاسو کوي اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا اوس خطاب ختمي په زجر دا کسان دي چې غوړې کړو ژوند دنیا لره په آخرت فلا يخفف عنهم العذاب وسپک باندې کړی شي د دین عذاب ولا هم ينصرون او نه بلاغي امداد کړی شي ولا تلا دینا مرسل کتاب سلورم خطاب دی يهودو ته او باندې کې انکارو مل الانبیاء السابقین تا کی سره ورکړمګا موسی علی السلام له کتاب ورپسې کړمګا رسول د پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړمګا عیسی زوی د مریم دا واضح دلائل ابن مریم رد کوي په نصارو زګاری وی عیسی ابن الله ودا الله زوی دی وقالو قلوبنا غلف ویل بنی زړونه زمګه ډګ دی د علم نه یو معنا دا او یت للعلم سوره نجم کې دا وشتم آیات کې او سوره مومن کې درې ته آیات کې وایي چې مونږه دا علم نه ډکیو ستا علم ته زمون ضرورت نشتا سوره نجم کې الله وایي ذالک مبلغهم من العلم دا انتها د علم د دیدا زکه دی خو علم د دنیا لپاره کړو کنه هندستان کې یو ځل یو بادشاہ یو مدرسه جوړ کړې و المستنصریه یو ورځ وزیر ځان سره کو او ورته راځه چې لږ حال معلوم کو مدرسې لورلو ډیر طالبان دی پکې دا یو طالب ته وای تا علم سره کړل دا ورته وی وې زمون سره کې علم وې زمون په دې کې د عالمانو ډیر قدر کوي خلک نو زګه کوم ویخا دا سلاړو بل طالب یو ګټ کې ناسو هغه ته وای وای ته ولې علم کې هغه ورته زما پلار ډېر لوی عالم دی او دا هغه ډېر لوی کتابخانه ده کتابونه دي علم دی له کومه سره چې کتابخانه بل چاته ملو شي ښا ادریم ته وای تول علم کې آی زما پلار په پلانی ځای کې په لوی جامع مسجد کې امام دی علم دی له کومه چې هغه امامتي بل چاله ملهم نشي بادشاہ اراده وکړه چې دا مدرسه ورانو د کوم مقصد لپاره چې ما جوړ کړی خو پکې یو نشته وزیر ته وای وای بس سباله بلډوزر راوړل چې دا مدرسه ورانه ولی د دې مقصد په ټول د دنیا لپاره دی د الله رضا خو هیڅ مقصد نشته وزیر ورته وی بادشاہ سے راځي په بل نوم تاسو خیر دی یو ګډ کې یو کمزور عاجز طالب ناستو ځان یې دیو لګولې وا او کتاب یې کتو مطالعه کولا هغه دی وی طالب جانا سلا علم کې هغه ورته وی علم دی له کومه چې زه د قران او سنت د ځان خبر کم پاغي عمل کم الله را ناراضي شي او بیا ټول دنیا ته ورسو بادشاہ ورته وی وی طالب صرف ستاده وجنه د مدرسه پرې ګنی ما په ولا مدرسه ورانه کړې و ځکه ذالک مبلغ علم د دې انتها د علم سي یا امامتی وی یا مال دولتی یا تنخواوی یا پیسې وی بعد دې لپاره علم کړی چې ما ته خې پیسې ملاو شي او د مولا په جامه کې خلک دوکا کوي دې له علم کړی ډېر خلک داسې کوي بل لعنهم الله بكفرهم بلکې لعنت کړي په دی باندې الله په سبب د کفر د دی باندې الله وی دا لعنت یانی بل لعنهم الله بكفرهم بلکې لعنت کړي په دی باندې الله په سبب د کفر د دی باندې فقليلا ما يؤمنون نو ډېر لږ ایمان راوړونکي پر قليلا ماده تقليل ما د پاره د تاکید ډیر لګ دی ایمان نه وړونکی په لګو کې لګ دی ایمان نه وړونکی د سره ایمان نه وړي ها باندې خلک وای وای موږ خو ډیر زیات یو دا وګوره یوازې دی او دا خلک لګ دی او دا دا وګوره دی د ټول کلی د ټوله محله او د ټوله علاقې کې دا یو څو کسان دي څه مطلب اکثریت دلیل د حقانیت ده نو قران کې خو الله وایي بل اکثرهم لا یعقلون دا ډیر چی دا نه کوي ها قران کې خو الله وایي اکثرهم لا یعقلون اکثر دی بی عقل او قلیلا په باره کې خو الله وایي قلیلا ما یؤمنون ایمان اورون کې ډیر لګ دی قلیلا ما یشکرون شکر وستون کې ډیر لګي وقلیل ما هم الله وای چې زما تابعدار ډیر لګي اکثریت دا دلیل دا قانیت نه ګورا چې چا سره ډیر خلک نو بس هغه دی په حق باندې نه په حق باندې هغه څوک چې هغه سره د قران او سنت دلیل وي ولما جاءهم کتاب من عند الله دا پینځم خطاب دی یهودو ته او پرې کې انکار او من هاذا النبي کله چې راغلی د کتاب طرف د الله نه تصدیق کوونکې دا غسل چې دې سره وو و دې مخکې دراتو د نبی عليه السلام نه چې طلب د فتح وی کولو پای کې سانو چې کفر کړي په به صد اخري پیغمبر لکه مونږ چې وایو الله دا ته راولېږي چې مونږه دا په ملګرتیا کې و جنگي وو دارنګي هغه به چې مونږ وایو الله امام مهدی راولېږي چې دا هغه په ملګرتیا کې د کافر سره وجنګي دارنګي باغی وی چې اخري پیغمبر راولېږي فلما جاءهم ما ربو کله چراغ دیتا هغه چې دی په جانل کفر کو په باندې فلعنت الله علی الکافرین دا الله لعنت دی په کافرو به سمشتر به ان کو سم ډیر بد هغه چې خاص کړي باندې باندې خپل ځامنا ايکفرو بما انزل الله دیو جنا چې د انکار کو باس چرالګری دی الله بغیم بینهم بغيان د وجه د زید او د اعلان دا اينزل الله من فضله چراولګي الله د خپل فضل نه لا مې شامل عبادي پچا چواني د خپل بندګانو نه څه مطلب دای دا انکار او دا مخالفت د سوجنو کو صرف د زید او د اعلان د وجه چې د دې سړی ولی خلک دومره قدر احترام کوي زما ولی نه کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدر ولی کوي چې زمونږ نه کوي دا خو بنی اسماعیل له مون بنی اسرائیل یو ولی د قدر احترام کوي همیشه د پاره د پرستو سره خلکو چې زه دا انکار کړی دی اختلاف کړی دی صرف د زید او د عنایت په بنیاد باندې وسمه دا پرس علماء سره باطل پرست اولی مخالفت کوي صرف د ضد او د عناد په وجه باندې شیطان د آدم علی السلام سره بغض کو همیشه لپاره لعنت شو ځان له نقصان کو په ځامنو کې قابیل له حابیل سره بغض کو کینه وکړه لاړو تباہ برباد شو تر قیامت پورې چې څوک قتل کوي نو قابیل وفای کې شریک وي زید او عناد چې راوالي هغه بیا د دین نه د عقیدې نه د قران نه د دار سره بیا لري شي او تبا برباد شي ځکه زیدی او عنادي وي او دا قران په ډیرو ځایونو کې ذکر کړي سوره یونس کې مخکې مونږه آیات راړولې او نبی نمبر آیات کې ها امام رازی رحمه الله وایي یا سدونی فإني غیر اللائمهم کدا خلق ما سره حسد کوي نو زه نه ملامت کوم ولی قبلی من الناس على الفضل قد وسدوا لکه زمانه مخکي خلق سره ها په فضیلت باندې خلق سره حسد شوی بغض شوی چاله چې الله درجه ور کړی دا دا غسر خلق بغض او عنایت کړی علامه یشاء من عباده الله چې بچاوړي احسان کوي کنه د قران علم په الله هر چاله نور کوي عزت په الله هر چاله هر چاله نور کوي چرته پښتون د سرحد او چرته خودن د قران دا هو یو شخصیت او یو ملنګ یو درویش انسانو حضرت شیخ قران نور الله مرتضی چې هغه په ټوله دنیا کې د قران درسونه عام کړل دا علامه یشا من فضلی من عبادی خپل بندگانو فباو بغضب علی غضب دراګیر شل په اوسې باندې د پاسه د اوسې او د پاره کافر وځاب در سوا کوونکی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویل شي دایتا ایمان وروړي باغ سچ را لګلی دی الله دی وای موږ ایمان وروړو باغ سچ را لګلی شي دی په موږ باندې ويكفرون بما وراءه انکار کوي باغ سبانی چې لاور دین دی وهو الحق مصدقا لما معهم اولان کې دا حق دې تصدیق کوونکې دا کتابونو چې دای سره دي الزامي جواب الله ورکړي قل فلما تقولون انبياء الله چې خپل کتاب منئ وایا پیغمبر اولی مجلب پیغمبران دا اللہ مخیر دینا کچره تاسو مومنان ولقد جاءكم موسى بالبينات دا شپغم آخري خطاب دی یوزو ته او په دې کې خلاصه د ما سبقا تاکي سره راغلی او تاسو موسی عليه السلام واځه دلایلو بیا تاسو نیول وسیله را په خدای توب پس دتلو د موسی عليه السلام نه کوی تور تا او یې تاسو ظالمان وایلا خدنا میثاقکم کله چې واغ سمګوا دستا سنا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم سکول شیو په زړونو دې کې محبت د سخی په سبب د کفر د دی باندې ولوی سما یامرکم به ایمانکم وا پیغمبر ډېر بد یاسا چې حکم کوي تاسو باندې باندې ایمان نستاسو کچره تاسو مؤمنان ولین کانت لکم الدار الاخره وا پیغمبر کچره وی تاسو لرا ها تاسو لره کور د آخرت پنځ د الله باندې یوازې من دون الناس علاوه د خلقنا فتمنوا الموت نو غړې مرګ ان کوتم صادقین کچره تاسو رښتینی ولن يتمنوا ابدا هی چر ودی نو غړې مرګ همیشه بما قدمت ایدیم بسودای چې مخکې لګلې لاسونو د دیا یعنی په سبب د عمل د دی باندې او دا لاس ته نسبت ځګه گئی لکثرت صدور الاعمال چې اعمال اکثر کارونه په لاس باندې کیږي والله علیم بالظالمین الله کوی په ظالمانو باندې ولا تجدنهم ارسل الناس على آیات او خامخا او به ممیت دیلرا دیر دینا ولا تجدنهم او بمومه دی لرا احرس الناس ډیر رسناک د خلقونه علا حیات بجون باندې ومن الذين اشركوا او دای کسان چې مشرکان دي معنی دا چې ژوند ډیر خوښوي او په ژوند باندې ډیر خوشحالي لکه مجوسیان ایو چې یو بل سره ملاو شو نو هغه به عيش الف نوروزین زر نوروز ژوندې اوسې نوروز داغي یو ورځ په کال کې به یو ورځ مناوله معنی دا چې زر کال ژوندې اوسې الله وی په ژوند باندې ډیر زیات مېندي دارنګي دا عربون دا طریقه وا ایبم یو یو بل تداوي او دا د هر چا دور کې وی دا انګريزانو دا طریقه ده هغه په ژوند باندې ډیر ویندي کله چې سهار یو بل سره ملاو شي یو بل ته وي ګډ مارنینګ ماسپخین ملاو شي نو ګډ افټرنون ماخام ملاو شي نو ګډ ایونینګ وي او افسوس دا دی چې مسلمان هم دا غي نه مرغوب شو ځان د چې تعلیم یافته وي تخلیب یافته نو دا ماسوتن غبي شپي بلګي یو بل سره واتس اپ باندې په مسنجر باندې او دارنګي په میسجونو باندې او کله چې د شپې وډکی بیا یو بل ته ګډ نایټ ها دا سلام نشتا ګډ نایټ دا دې سلام دی ها ګډ نایټ دې سلام دی ولی د قران نه خبر نه کنا د حدیث نه خبر نه او پښتانه جاهلان نه پویا په خوا پټی کې بلګیاو ګډاګان یو برالو دا ورته आवाज کو خط چاره ابل ورته چار دی ښا داری سلام سلام علیکم السلام علیکم نو وعلیکم سلام نو د مسلمان سم دم سلام کوا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بل پکار دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو چې د دین خبر نه نو هغه دا کیسې بیا کوي په دې الله وایي چې په ژوند باندې ډېر مهندي او الله وی وما هو بمزحزه من العذاب او نه دا عمر خلاصون کې د لره د عذاب نه ايو عمر چې عمر ورکړي شي والله بصير بما يعملون او په دې ځای کې هم د علمي ډېر خبرې دي خو تاسو ذکر نه کوم چې هغه علماء طلباء خبرې دي چې دا ضمیر چا تراجه دی او سو معنی دی بده کې هولنډ معنی دا چې عمر نشي خلاصولې والله بصیر بما يعملون الله لیدون کې باغ عمل چې دی گئی هغه لرا په دې ځای باندې اوله حصہ د سوره بقره ختم شوه او په دې اوله حصہ د صورت کې دا الله توحید بیان شو درې بابونه وا د هر یو باب ما تفصیلا وضاحت وکړو او په اخر کې شپږ ځل خطاب بنی اسرائیل ته په هر یو خطاب کې جدا جدا خبرې واپر دا ونی